بسم الله الرحمن الرحیم مجاهد صاحب د افغانستان په شمال کې د کندوز ولایت د دشت ارچی ولسوالۍ په کوم کلی کې چې د تیرې دوشنبې په ورځ کومه بمبري وشوه په اړه ډول ډول ادعاوې کیږي ځینې وایي چې کني دا په کومه مدرسه کې د دستربندۍ پر مراسمو وه چې په سلهاو ملکیان پکې ووژل شول په شمول د ماشومانو خو افغان دولت بیا ویایي چې کني دلته د تاسو د طالبانو د مشرانو کومه غونډه وه هغه په نښه شوي وه او تلفات هم ټول تاسو ته وختي دي د تاسو په دې باب څه نظر دی بسم الله الرحمن الرحیم حامد او صلی الله بعد لمړی خو دا خبره اوس د ټول افغانانو ترمنځ د تواتر حد ته رسیدلې یعنی بالکل سل په سلو کې یقیني شوې ده چې دا موضوع داسې و چې په یوه دیني مدرسه کې د د سربندۍ د تړلو مراسمو او دا معمول په افغانستان کې دغه د اوس میاشت چې روانه ده رجب میاشت کې د سره درسونه په مدارس کې ختميږي او شاګردان چې څوک فراغت ته برابر وي هغه یې جلسې نیسي په مدارس کې فراغتي مراسم ترسره کیږي او بیا راتلونکي تعلیمي کال وروسته په شوال میاشت کې کوچنی اختر نه وروسته میاشت هغه د روزې نه وروسته میاشت نو هغه باندې بیا نوي درسونه شروع کیږي معمول دا چې د افغانانو دا وروسته یو چې خو د هیواد په بېلابېلو برخو کې دا جلسې روان دي په کندوز کې هم ورته یوه جلسه روانه وه او دې جلسه کې زرګونه خلکو د ټول کندوز د شپږو ولسوالیو نه پکې راغلي وو ګډون یې کړی وو او دغه جلسه ده چې پټه جلسه نه وه نه پنهانه جلسه وه دا دې جلسې لپاره یوه هفته وړاندې دعوتنامې لېږل شوې وې ټول کندوز په دې خبر وو او پوسټرونه ورته چاپ شوي وو اعلانونه ورته شوي وو دې مجلس کې ګډون وکړي د خلکو غوښتنه د ګډون شوې وه نو دغسې یو جلسه چې هلته دومره غټ اعلانونه شوي او دومره غټ بلنه خلکو ډاکټر صاحب په دې کې څرنګه عقل ایجابوي چې دې کې د مجاهدینو ګډون وشي یا د مشران هلته لاړ شي یا د داسې خلک لاړ شي هغه تر خطر لاندې وي دا خبره بالکل غلطه او افوا ده د جلسه د ملکي خلکو وه د عامو خلکو وه د مسلمانانو د هغه خاص قشر چې دیني عالمان او حافظان دي هغه فارغېدل د یوه جلسه وه په دې باندې په رحمۍ سره دښمن خپله کرغېړنه څېره وښوده بمبار ته یې وکړ بمبار په نتیجه کې له سلو پورې شهیدان رسېدلي دي شمېر د شهیدانو او یو سل او پنځوس شاوخوا کې ټپیان دي نو دا یو ډېر لوی بشري ناورین هم و ډېر لوی او غمیزه وه افغانانو ته واقعا ټکان ورکړی د افغانانو احساسات یې د دښمن په ضد باندې پارولي دي او د دښمن هغه څېره یې ډېره بربنډه کړه او داسې دښمن نه دعوې کوي او بار به د دې مسؤلیت واخیست په ډېره سپین سترګۍ سره او بیا به یې تاکید وکړي چې د دوی تیارو ګزار کړی دی او خلک یې وژلي او هغه یې په دښمن باندې تلفي کول د دې معنا دا ده افغانان اوس پوهېږي چې د موږ مزدور دښمن خو غلام دغه چې بادران ته وتوای هغه کوي خو دوی دغه خپل هویت او اصالت او هغه تعریف خلکو ته وړاندې کړي چې دوی هم د موږ د مقدساتو دښمنان دي هم د دې ملت د اطفالو دښمنان دي هم د اسلامي تعلیماتو دښمنان دي او هم د سترګۍ سره دا خپل جنایت توجیه کوي خلک او ملت ټول یو څه وایي او دوی بل څه وایي دغه حالت لا د دوی هغه زبون حالت او د دې شرمېدلې حالت ټول ملت ته وړاندې کړه او ټول په ګواښ او مجاهد صاحب افغان دولت دام یی چې کني مولوی بریال نومي د تاسو د کوټې شورا غړم په دې بمبره کې سره له نورو طالب مشرانو وژل شوی دی آیا مولوی بریال نومي کوم کس په طالبانو کې شته او دا یې دغه توجیهات ټول موږ واورېدل دغه د دوی هغه دروغ او کذب او هغه د سپینسترګي او سي حد ده چې دغه فیداوي هم څه وګړي ما مخ یادونه وکړه چې د جلسې په جوړېدو باندې ټول کندوز خبرو او بیا د د مدرسې محتمم مولي ممتاز نومېږي هغه د دغه مدرسې اهتمام په غاړه لري هغه په خپل رسنوي کې د خپل ویل چې د کابل ادارې له ولسوالۍ سره چې هلته په سیمه کې یو کوچنی اداره لري له هغو سره دوی تماس کړی دی دغه جلسې اجازه یې ځینې غوښتې وه نو دغسې یو جلسه چې دومره په علني شکل وي د عقل نه مني چې هلته د مجاهدینو مشرانو ورکړي او بل د مولي بریال په نامه باندې په ټول کندوز کې څوک څوک نه پېژني د دغه نامه موږ کوم مشر هلته نه لرو او نه د شورا غړي ته ضرورت ته لاړ شي یا په کندوز کې زموږ د باته د نور ولسوالو کوم مسؤل هلته نه درسلی دغه جلسه چې جوړه شوې وه د دې ترکیب داسې و چې په خپله د جلسه د یوې شپې وړاندې تهیه او تیاری نیول شوې وه هلته قالینې فرش شوې دغه جلسه چې دایره شوې دا مځکه ده د چاواره او یو درې طرفه یې بند یو طرفه یې خلاص نو دې کې قالینې وې د خلکو قیمتي مالونه راوړي وو هغه پیج جوړ شوی و خوراک دپاره انتظام په مدرسه کې شوی د یوې شپې وړاندې دې دې مدرسې د امنیت دپاره محافظین هم هغه دي خپله د مدرسې د منتظمینو له خوا نه ټاکل شوي وو هغوی سره وسلې وې دوه درې کسانو سره وسله ده هغه هم هم کله تلاشي کوي په شپه کې د دې شیانو محافظت کوي په ورځ کې هم تار کې د لویې جلسه دوه زره خلک راټول شوي درې زره څلور زره نو دې څارنه یې کوله چې خامخا کوم ستونزه پېښه نه شي غلا پېښه نه نو دغه کسان هغه دوی په ویډیو کې هم که تاسو لیدلي وي دوه مسلح کسان ښیي چې هغه دغه د انتظام خلک د وروسته د مدرسې ادارې له دې سره شي تشریح کړي دي نو دې نه ما چې ولا دغه درې څلور مثلا کسانو چې هلته د التزام لپاره تللي دي او د مدرسې د جلسې امنیت ساتي او خپل د مدرسې د ادارې لخوا نه تعین شوي رښتیني خلک دي د دې نه ما چې ولا هیڅوک بل مثلا نه ستا د موږ مجاهدینو نه څوک نه ستا نو ورسره هلته کوم مشر غړی ستا نه کشر داسې جلسو ته د امنیتي لحاظه د موږ د اوسنیو شرایطو کې مشران نشي نه او نه خلک په خطر کې غورځي نه ځان او داسې یو جلسه چې اعلان یې ټول کندوز ته سوی دښمنان پرې خبر وي هغه ته ګڼ مشران ورشي دا بلکل نه عقل مني نه منطق مني نه انشاءالله ملت مني او دا لا هم د دښمن هغه صفاحت او حماقت څرګندوي مجاهد صاحب کومه بمبري چې شوي ده په دشت ارچي کې دا د امریکایي عسکرو لخوا شوي ده یا افغان عسکرو لخوا چې افغان دولت یې د افغان عسکرو لخوا شوي ده نو دا موضوع لا هم تر څېړنې لاندې ده خو زموږ تحلیل دا دی چې دا دا بمبار او دغه وژنه دا له مخکې نه پلان شوې وه یعنې تنها دا کابل ادارې کار نه و د کابل ادارې لکه مزدورانو یا اجرتي قاتلانو غوندې استعمال شوي دي اصلي پلان دا د امریکایانو و ځکه ما یادونه مخکې وکړه چې انتقال په دغه موسم کې په ټولو مدارس کې علما فارغېږي او شکل د علماو فرغتونه ډېر زیات په ټول هېواد کې دغسې جلسې مقرران وسوې دوی یو ګزار فراه کې هم په مدرسو باندې په مدرسه باندې وکړ او درې علماء شهیدان کړي علماء د نیمروز ولایت لاته تللي او مېلمانه په لار کې شهیدان کړي دي په وخت مخکې او په نورو ژبو کې هم مدارس باندې خو دوی تاسو تاسو شروع کړی وي امریکایانو پلان دی چې مدارس تعدید کړي د اسلامي تعلیماتو مخه ونیسي او د اسلامي هغه فکر د خپرېدو هغه بنسټ تر هدف لاندې ونیسي دا ټول ملت په دې باندې پیږي او ټول خلک په دې باندې پیږي د دې پلان امریکایان دي او د دې کوریکي د دې جلسې هم امریکایانو اخیستې د دې چې کله دوی خبر کېږي دلته یې داسې د علماو غونډه جوړېږي دې کې دلته یې دا ملکي غونډه ده خو داسې دیني مراسم دي او د فراغت مراسم دي باید دا اخلال شي او خلک له دغه فکر او له دغه سیستم سره پرېکون وکړي نو د دې په خاطر د حمله یې پلان کړې د امریکایانو خپله عکاسۍ چې شوي دي هغه هم د امریکایانو له تیارونه دي او بل د هدف ټاکل یا د برید په حکم کول هغه د امریکایانو له خوا نسوي اوس په منځ کې د کابل ادارې چورله کې استعمال شوی وي او دوی لیګل شوي دي هلته دوی د اجرتي قاتلانو په شکل باندې استعمال شوي دي دا دوی بس ممکن د دوی داسې موخه نه وه د کابل اداره هم کېږي چې که داسې پام وزنه کوي او خلک به دې شکل باندې چې دا نه د دوی او بچي وي دا ملت په دوی له ګریوانه رانیسي او دوی یو یو شهید د وینې پوښتنه به ځینې کوي او د دوی په مقابل کې به راپارېږي دا د دوی درکړې ده او کېږي پرې خو د امریکایانو د فرمان په مقابل کې دوی څه نه شي کولی ځکه په پښتو کې یو متل دی څه کې نان دی هر فرمان دی هر څوک چې ډوډۍ چا ته ورکوي هغه فرمان هم ورکوي نو د کابل ادارې ډوډۍ چې ده د امریکایي جیب نه ده نو خامخا فرمان یې هم د امریکایانو نه ده نو د دې خلکو د وژنې امر او فرمان چې دغه د امریکایانو لخوا ورکړل شوی دا جنایت وحشت امریکایانو کړی دا د ټرمپ د ستراتیژي برخه ده او دا د دوی د دوامداره قتلونو د اسلام په ضد د دښمنیو د سلسلې یوه کړۍ ده چې تطبیق کړه او افغانانو سره یې خپله دښمني د اسلام سره دښمني او د دې خاورې د ارزښتونو او مقدسات سره خپل دښمني بیا څرګنده کړه او غلامان یې په ځان سره شریکان کړه چې څو د مطبوعاتو په خوله کې د اعتراضاتو په خوله کې د غبرګونونو په خوله کې غلامان یې داسې استعمال کړي د ابزارو په شکل کې امریکایان د پردې تر شا وي او غلامان پکې تر انتقاد لاندې راځي مجاهد صاحب د ترامپ د ستراتیژۍ پر اساس د امریکایي عسکرو لخوا په هوایي حملو کې د شدت اصل موخه څه ده چې دوی ویایي دې سره غواړي طالبان تر فشار لاندې راولي څو سولې ته غاړه کېږدوي ځکه چې په درستیو کې د سولې ډېرې چغې هم پورته شوي دي سیمه ییزې او نړیوالې غونډې هم دې لپاره جوړې شوې دا مسله ډیره مهمه ده باید یادونه وکړو کله چې ترامپ ادارې ته راغی دوی ډیر سرچ وکړ او ډېر تحقیقات یې وکړل، څېړنې یې وکړې، د خپلو جنرالانو او سیاسیونو بېلابېلو قشرونو سره د افغانستان د جګړې په اړه مشوره وکړه، تر څو پورې هغه خپل سکوت مات نه کړ، ځکه ډېرې مشورې یې وکړې، خو د ټرمپ په اداره کې دننه په امریکا کې هغه بدمعاشان چې د جنګ لپاره روزل شوي دي او جنګي ستراتیژي لري او خپل د وسلې فابریکې ورسره دي او د جنایاتو د تطبیق پروژې دي په امریکا کې هغه ټول طرح ورکړي چې افغانستان جنګ باید دوام وکړي باید تر ستراتیژي اعلان کړي او دې ګټلی شي نو دا ستراتیژي اعلان شو د جنګي موخو لپاره دوی فکر کاوه چې دا مخکې جنګ بس نه و نو وروسته به دوی بڼه وربدله کړي جنګ او نوی جنګ به شروع کړي به ګټونکي اوس یې هم تېرې ستراتیژۍ شپږ میاشتې نه هم زیات وخت و چې په ځمکني حالت باندې هېڅ تغیر رانغی دوی بمبارونه ډېر کړل وحشت یې ډېر کړ خو الحمدلله د موږ افغانان او مجاهدین دوی ورسره پوري ځکه ولس کاله په جنګ کې تېر شول له هر حربي پوهنتون نه څوک فارغ شو دومره تحصیلات شو دومره زده کړې او عملي کار نه شي زده کولی لکه څنګه زموږ مجاهدینو زده کړه نو هغوی د امریکا د هر نوې بمبار سره د هرې طیارې د حرکت سره د هر اقدام سره ځان بلد کړی دا هم مجاهدین وتوانې دلته اوس پورې چې الحمدلله د لوی تلفاتو نم ځان وساتي د دښمن له غزن نم ځان وساتي دښمن په عین حال کې تبدیل ځان نیم ولري کله چې دا حالت دوام کوي طبعا د امریکا مایوس سول د غواړي چې د وحشتونو لړۍ ته لاس واچي له دې جملې څخه بار بار په دغه کندوز کې د ملکي خلکو کورونه ونړېدل په نورو سیمو کې بمبارونه وسول مخکې یادونه فراه کې بمبار وسو په ملکي خلکو باندې په مدرسه باندې همداسې د میدان وردګ په مدرسه باندې بمبار شو ځانو طالبان په شپه کې شهیدان شول دوی د جنایاتو سلسله ته لاس اچولې او لا هم دوام کوي دا تاسو شاهدان او تیږي کوي ملکي وزن ته لا هم دوام ورکوي نو دوی څنګه په جنگ کې ناکاميږي او د ملکي خلکو وزن ته مخ کوي د دې لپاره چې ګڼ دلته عمومي افکار د سيجو کې دا جنگ خشای نه نو دا د خلک وزن کیږي دا د امریکانو او شرکت د جنگ شینه د خپل جنگ هم دوی پیل کړی دا غواړي چې جنگ پړم بیرته په مجاهدینو باندې واړي په داسې حال کې چې مجاهدین په دفاعي حالت کې دي د خپل هیواد دفاع کوي په مظلومیت کې واقع دي جنگ دی غو لخوا نه د پیل شوی جنگ دی غو انتخاب نه ده دی غو خوښه نه ده یو تحمیلي جګړه د کوم څه بل سره ده او څو مزدوران د امریکا په خدمت کې واقع دي هغه استعمالي په منځ کې امریکا خپل جنگ او خپل ستراتیژي جاري ساتي نو دا د امریکایانو له خوا نه د جنایاتو سلسله د خلاف هم دوام ورکړي په دغه اسلامي نړۍ کې ورکړ دلته هم به ممکن نور هم وغځېږي خو بریالیتوب یې ممکن نه دی ځکه څومره چې دلته وحشت کېږي عام خلک شهیدانېږي او د خلکو په مقدساتو باندې بریدونه کېږي عامه افکار مجروح کېږي ورسره افغانانو عادت ته د سیاست عمل ښيي د دوی هغه د فشار قوت ډېرېږي د دښمن په وړاندې باندې به یې ضربات ډېرېږي تاسو به وګورئ چې دغو جنایاتو په نتیجه کې به هم د کابل اداره سقوط کوي هم امریکایان د تېښتې سره مخ کېږي کلکه ټیکسه به دوی ته ورپاتې خو بل بېلابېلې پروپاګنډې چې د سولې او د چې شو چې شو په نامه باندې کېږي هغه هم د دې لپاره چې امریکا له اصلي ستونزې نه فرار وکړي اصلي ستونزه په افغانستان کې اشغال ده امریکا نه غواړي چې د اشغال مسلې ته څوک خاص لور نه وړي او د اشغال مسله د سره مطرح نه شي د دوی موجودیت دلته تضمین وي باقي وي نور پروي مسایل باندې بحث وشي او نه وخت چې چل او یو کار مې سره چې دوی بقا پکې تضمین وي او یو تسلیمي شکل باندې پروګرام جوړ شي هغه افغانان بادر کوي ویښ دغه پروګرامونه نه ښکار کیږي اصلي ستونزه د افغانستان اشغال ده د بدبختۍ ټول اشغال له لاسه دلته راغلي او عاملین یې هم امریکایان دي څو پورې امریکایان د دغه وحشت لاس نه اخلي طبعا دغه جنایات به روان وي او د افغانان هم یو مظلوم قشر په شکل یو مظلوم ملت په شکل باندې عکس العمل دوام لري جهاد به دوام خو مجاهد صاحب د سولې کوم دی د قید شرط او وړاندیز د کابل پروسې په دوامه غونډه کې افغان دولت طالبانو ته وکړ چې امریکا او نړیوالې ټولنې یې هم ملاتړ وکړ په دې اړه طالبان اوس دوی ملامتوي چې کنې د جنګ پر دوام ټینګار کوي او د سولې مخالف دي دا چې امریکا د تاسو لخوا جنګ په افغانستان کې د خپل نظامي شتون عامل غني یعنی توجیه کوي خپل شتون دې سره آیا دا بانه امریکا نه طالبان نشي اخیستلای تاسو به یاد وي چې رئیس محترم کله چې ترامپ واک ته راغی دغه وروسته هم اسلامي امارت هم د ترامپ په نامه یو لیک ولېږي د دې ادارې ته او وروسته بیا د امریکایي ملت ته ولېږي چې د اسلامي امارت د دې ډېر روښانه شوی چې جنگ امریکایانو پیل کړی جنگ امریکایانو سره ده د موږ مقابله امریکایانو سره ده د موږ نظام امریکایانو نړولې دلته طرف مقابل له موږ سره امریکایان دي خو دغه د امریکې مشر ټرمپ ولیکل چې دی سولې ته کلم آماده نه ده خپل ټویټ باندې تاسو به اورېدلي وي چې وخت وړاندې دا څرګندېږي په خپله چې دوی د جنګ پلوي دي اسلامي امارت دوی ته د سولې او د دې چې جنګ ودري جنګ پای ته ورسوي خپل کوم مناجات د افغانستان په خاوره کې دوی لري هغه موږ له سیاسي لارو نه مطرح چې دلته ووځي صرف داسې ډیالوګ وکړي او کینې د موږ سره خبرو ته بیا که کوم د وتلو لپاره لاره ګودره برابرې ده هغه په امکان لري چې بحث د وشي چې دوی داسې وتل غواړي چې اسیب ونه ګوري او وتلو طریقه یې ورته انتخاب شي دا یو امکان ولري ولې د اشغال د پاتې کېدو د یوې ورځې لپاره هم څوک اجازه نه ورکوي افغانان حق لري چې خاورې یو آن لپاره هم د چا په اختیار کې نه وي نو ځکه دوی لپاره د چټاکل یا د دې لپاره وایي دومره وخت به دلته اوسي بیا دومره کال دا سمه خبره نه ده او بله دا ده چې وایي څنګه د کابل ادارې سره تړون کړی دا چې دوی تر دوه زره پنځوستم کاله پورې غالبا تړون لري نو نېټه خو ټاکل شوې ده نېټه څوک دوی سره نه مني اصلي موضوع دا ده چې اشغال د هر ملت دپاره یو آن یو ساعت یوه ورځ د یوې میاشتې یو کال سره فرق نه لري ټول بد دي باید اشغال پای ته ورسي مجاهد چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو قومندان جنرال جان نیکلسن هغه ورځ روسیا د افغان جګړې د دوام لامل وبلل وی وی چې کني روسیا طالبانو ته مرستو نه علاوه وسلې هم ورکوي په دې وخت تاسو بیا ما مخکې یادونه وکړه چې امریکایي ستراتیژي ناکامه شوه په افغانستان افغانستان کې اته مشفق داسې کېږي چې ډېر چې دوی په ستراتیژي کې هیڅ نتیجه په لاس کې نه لري دغه ناکامي طبعا د امریکې کانګرس ته د امریکې خلکو ته دوی ځواب وایي دي دا اوس دوی چې کومه بودیجه د خپل کلمي جنگ لپاره د افغانستان غوښتې ده اته څلوېښت میلیارډ ډالر هغه نه دی منظور شوی ځکه د پارلمان غړو دوی ورته ویلي چې تاسو د خپل ستراتیژي د شپږ میاشتو محصول او پرمختګ موږ ته وایي چې موږ پوه شو تاسو ستراتیژي د پرمختګ په لور ده بیا به نو موږ تاسو ته بودیجه منظور نو د دې لپاره امریکایي انتظامیه چې خپل خلک وغولي تیرې باسي هغه پیسې هم ځینې منظور کړي او داسې هغه نور هم په تیاره کې امریکایان وساتي خو غواړي د خپلې ناکامۍ لپاره توجیهات ولټوي په افغانستان کې یو له توجیهاتو نه دا ده چې دلته ډېر د سیمې هېوادونه یا همسایه هېوادونه په دې جنګ کې ښې لوښي او هغه وحیزه د هغو وجه داسې موږ ناکامي وکړو نه به ناکامي اول په دې کې پاکستان متهم شوی ده بیا دغه د روسانو متهم شوي دي د ایران اسلامي جمهوریت متهم شوی دی او نور هم ځینې هېوادونو ته ګوته نیول کېږي چې ځینو بنسټونو یا ځینو ادارو ته ګوته نیول کېږي چې دا د ګنې په افغانستان کې د جنګ د اوږدېدو سبب دی حال دا چې اسلامي امارت سره هیچا هم نظامي مرستې نه دي کړې تشکیلاتي مرستې نه دي کړې د دې سیمې هېوادونو او زموږ همسایه هېوادونه د افغانستان د اسلامي امارت په حقانیت باندې پوه شوي دي او دوی قوت یې درکړی په دې پوه شوي چې په دې ټولنه کې یو قوت چې دومره غټ د نړیوال ځواک ته شکست ورکړ دوی د دې ټول انکار له وجود څخه نه کېږي چې خپل مفاداتو لپاره د خپل آینده لپاره د افغانستان د سیمې د امن لپاره او د خپل ملکونو د امن لپاره د تبان د موږ سره سیاسي اړیکې وي اخلاقي اړیکې به وي د هر ملک حق ده چې نور سره اړیکې ولري خپل هغه منافع تضمین کړي د روسانو او بیا نور سیمې د هوادونو د موږ ګاونډي هوادونو دغه چې اسلامي امارت په فکر دي او تر په مفاهمه کې دي او د اطلاعاتو ډاډ ورکړي او فزاره منځ کې اسلامي امارت په سیاسي لحاظ باندې باور پورته شي او بل د شاوخوا هیوادونو اعتماد هم پیدا شي په اسلامي امارت نو دغه په سیاسي کچه او اخلاقي کچه کې وجود لري دا ته داړي ولې دا هیڅ کلم په دې معنی نه دي چې په تسلیحاتي کومکونه موږ سره کړي یا به مرستې کړي لکه څنګه چې مدوات وایي لکه څنګه چې امریکایي جنرال وي لکه څنګه چې ځینې غربي ادارې یا ځینې غربي مسؤلین وایي دا د دې لپاره وایي دا څورونه ځکه پورې کوي غواړي دا خپل شکست ونه او توجیه کنه مطلق مات دي افغانستان ملت دوی ته مات ورکړي افغانستان ملت ملت هیڅ یې ته لاسرسی نه وي په زاړه ټوپک په زاړه وسله په نه امکاناتو په لوڅو پښو په خپل شخصي یو جوړ جامو باندې چې اغوستي دي په دې باندې توانېدلي چې د غرب غرب مجهز قوت ته ماتې ورکړي دوی باید توجیهات ونه لټوي د مسلې اصلي حال ته راشي چې هغه د دوی وطن د افغانستان او د خپل ځان د امن لپاره د هغه سیاسي لارې اختیار کړي چې موږ سره د دیالوګ مفاهمه لار ده بله لار نه لري دغه تورونه نه د دوی جنګ ختمولی شي نه څوک دا منلی دی نو مجاهد صاحب بیا طالبان خپل مالی او نظامی اړتیاوې له کومه تامینوي قرآن صاحب محترم دا سوال نو ډیر واري جواب شي بیا هم وایي چې موږ ملت موږ سمیري دا ولس دا نن په کندوز کې په شهادت رسیدي دوی حساسیت پالي نه لري دوی د مدرسې دفاع نن په افغانستان کې بل څوک نه کوي ماسي اسلامي امارت اسلامي امارت د دوی لپاره یوازې هغه ځواک ده د ملت لپاره چې دیني عقیده یې پورې تړلې که چېرې دغه عمارت نه وي دغه فشار نه وي چې دا اوس موجود ده د دوی به دغه مدرسې په اوله ورځ کې تړل کېږي د دوی به مسجدونه هم تړل کېږي د دوی به ټول هغه دیني ارزښتونه تر پښو لاندې کېږي او دلته به غربي فکر راځي سیکولریزم به راځي دغه ملک به یو وارې په بېدینۍ په لور باندې سوق کېږي د بداخلاقۍ په لور به سوق کېږي دا د ملت ټول قشرونه درک کولی شي دا موضوع نو د اسلامي امارت په شا ولاړ ده ملت یو خپل مال ځان په قربانۍ باندې امارت له دفاع کوي دا چې د موږ وسه مهمه ده ټول دغه ملت پر کې وجه دا ده چې موږ تجاران ورونه د موږ سرمایدار ورونه هم خپل ځان باندې غیر مالی جهاد کوي دی باندې فرض هغه کومک کوي او وسه مهمه ته موږ خپل دغه دین نه تهیه کیږي بل د موږ مصارف د موږ جزا کو ډیر نه دی لکه د ملک ته جنگ دی یو داسې قوت هغه ډیر لوړ ټکنالوژي استعمالي لوړ مصارف کې موږ د خپل هغه توان مطابق جهاد په مخ ولو اثر الحمدلله ډیر د ولې مصارف ډیر کم دي موږ مثلا د مجاهدین البته نه لري خپل شخصي لباس ته هغه سره جنگ کوي خپل چپړه کې په خوري جنگ کوي همدا د موږ مجاهدین لوجستیک نه لري هر څوک چې یو ګوله ډوډۍ پیدا کول شي وی خو بس جنگ کوي او د امنیت راز کې د خپل د ایمانی مسولیت او احساس نه مخه نه مجاهد ته ګوله ډوډۍ ورکړي یو موټر سایکل ته پیل چې یو شی ضرورت هغه ورته پاتې دا ابزار جنگي ابزار موږ پیدا کوو اکثر موږ له دښمن نه افغان دولتي عسکرو نه وسلې پی واخی دا خبره موږ تعقیب کړه اصلي کې زهیر کابلوف دا خبره په یو ټوکه غوندې مطبوعاتو ته کړې ده او رښتیا یې نه دی ویلي دا یو ټوکه یې کړې ده که طالبان موږ نه وغواړي نو پیسې به رانه وغواړي او موږ به ورته وایو چې موږ معذرات غواړو پیسې نه لرو دا ځینو دا موږ په متاسفانه په افغانستان کې ځینې مطبوعاتي ادارې هغه د غرب دپاره کار کوي چاپلوسي کوي د هغو غلامان دي کوشش کوي یو خبرې تحریف نه تورې صاحب محترم د مخدره موادو د پل د پلسي خلک چې هغه ځاغ صاحب چې د مجاهدینو تر کتو لاندې دي هغه خلک ډیر د پلسي د مخدره موادو هم د استعمال او د کارچي لاندې مشکلاتو اسلامي امارت خپل هغه بشپړ تسلط په وخت کې تاسو به یاد وي د مخدره موادو کښ په افغانستان کې صفر ته رارسول او هیڅ ځای نه جوړېدل نه تولیدېدل نه د موږ له خاورې نه بل چاته کله چې دغه حالت به تر هغه امریکایان غلا امریکایانو جنرالان په دې کې لاس درلود دي استخباراتو اجنټانو کې لاس درلود د کابل ادارې ټول خلک تر پارلمان وکیلانو وزیران پورې تجارت باندې بلار وکړ بوخس ول دا کښتو دغه تجارت به تر رونق ورکړ په خو خلاندې وساتل په لوندې کې واشتي دنیا ته صادر کړل ته بیا کښت ډیر عام اوس موږ یو څوم د ستر اسلامي مال هغه دا چې دا کښت مخه موږ نه شنو ځکه نه خلکو ته بدیل لرو او نو خلک په هغه سویه کې دي چې اقتصادي سوي موږ ته وایي چې اقتصاد کړه د کښت کوکنارو ته ضرورت نه میکره دا کار نه شي کولی ځکه په د جنګي وضعیت کې او د دې چې بدیل هم نه شو ورکولی په لاس او ملت باندې یو فشار راوړو ته کښت مه کوه دا به خپل عام موږ سره ملت سره لاس وګرېوان کېږو عام انصاف نه دی ځکه دا خلک ډېر محتاج او ډېر غریب دي پار دي چې دغه ډوډۍ ده دغه د اولادو روزي جوړېږي موږ هغه له خپلې نه راوکاږو هېڅ بدیل په هېواد کې نه لرو خلک په جنګ کې لګیا دي دا یوه ستونزه موږ لرو پاتې شو داسې نه په تجارت کې موږ ونډه لرو نه یې ګټه موږ ته رسېږي نه یې نفع رسېږي البته بله ضرر یې د موږ ولس ته رسېږي تاسې اوس خبرې چې وروسته له دوه زره یو نه هغه وخت دوه زره یو کې اته زره شاوخوا معتادین په ټول هېواد په افغانستان کې محاسبه شوي وو او موږ نه لیدل ظاهرا په هېڅ بازار کې چا معتاد نه لید ولې اوس د دغه دیموکراسۍ په وجه باندې درې میلیونه خلک د افغانستان چې ښځې هم شاملې دي ماشومان هم شامل دي دا معتاد شوي دي دا زموږ د ملت لپاره ډېر غټ غټ ناورین دی ډېر غټه ضربه ده او ډېر غټ زیان چې دغه دیموکراسي او دغه اشغال رسولی ده نو دا د دې تاوان هم بېرته په موږ باندې موږ په خاورو موږ ملت باندې ده موږ نو ځکه مخدره مواد نه پلوي او نه په تجارت کې وانده لرو او نه مو پورې اړوند دي بلکې تبلیغات چې دي د دښمن هغه خو له دې ناحیې نه نه دي نن دغه تبلیغات دي په سبا د بل چا هېواد پورې هم تړي بل ورځ د استخباراتو پورې تړي بل ورځ زارۍ کوي د سولې خبرې راته کوي بل ورځ بل سره ته دا د دښمن عدم تمرکز ښيي د دوی پروپاګند ښيي د دوی هغه څه ښيي چې د مجاهدینو په ضد د موږ په ضد باندې د هېڅ نوع دسیسه سازي نه مننه کوي دا واقعیت نه لري موږ بیا هم په کلکه مجاهد صاحب لکه څرنګ نظامی يرغل سره د افغانانو او وزروانه د هر ورځ وشل کیږي همدغه راز د مخدره موادو په وسیله هم په تدریجي ډول د افغانانو او وزلا په شکل د شکالو روانه د تاسو اشاره وکړه چې 2001 کال نه راپدې خو درو میلیونو پورې افغانان پرې روږدي شوي دي نو د دې پدیدې پر ضد اقدام هم یو جهاد دی آیا په یو شکل د طالبانو لخوا د دې مخنیوی نشي کېدلی که هغه د دعوت له لارې وي یا د شریعت له لارې ما یادونه وکړه تورای صاحب زموږ مشکل ستونزه په دې کې ده چې موږ د ناوسي ستونزه ده په دعوتي حد کې موږ دعوت ورکړی خلکو ته چې دا شی ونه کړي د سیمه ییزې کچې باندې علما په دې باندې بحث کوي ما تفسیرونه کوي او پروګرام ورته ورکړ شوی ده خو یو څه ستونزه لرو دا چې افغانستان ټولنه ده چې ټولنه چې کله کله ځینې کارونه چې عملي کېږي هغه په یو داسې شکل عملي عملي کېږي چې یو نظام له خوا نه خلکو ته وویل شي چې داسې مه کوئ یعنې یو شی منع دغه حد کې موږ نه یو ځکه خلکو ته که دغسې ممنوعیت موږ کوو خلکو سره ما مخکې یادونه وکړه چې خپلو خلکو سره لاس ګرېوان کېږو او هېڅ بدیل نه لرو که چېرې یو فیصده موږ بدیل لرل درلودلی موږ به خلک په دې باندې قانع کولی شو چې دا کار ونه کړي دغه دوم کار ته دې لاس واچوي هلته هیڅ نه لرو دا دومره وخت چې په افغانستان سره د مرستو داوی کیږي د کومکونو داوی کیږي د آبادۍ داوی کیږي پرمختګ داوی کیږي د پیسو راوراتلو داوی کیږي دا ټول داوی سره سره د خلک ته یو په انشاء د ورکړې مقدره مواد ته کښت څوکي یا د حقین دي ستونزې لري هغه ته چې کومک ورکړي نه مرسته ورکړي او موږ په خپل په جنگي وضعیت کې اوسې مقابله نه کوي دي شي سره دا یو عجز دی موږ البته خوښ نه یو او پلان هم ستاسو دې دې لپاره خو بیا موږ راګرځو دې ته کچیر اشغال په افغانستان کې پای کوو مومي دغه مسله هم د دې یو کال په ظرف کې د افغانستان بچیدل شي او ختمېدل شي او کچیر اشغال پای ته ورسېږي موږ ټولې ناخوالې هغه پای ته رسېږي. اشغال داسې دی چې د افغانستان لکه یو افغانستان چې یو داسې دیګ وي چې سر یې نه وي، سر یې ترې نېسته کړی وي، خوراکي مواد پکې وي، طبعا هغه د ګردو، خاورې، خاشاکو، میکروبو د هر شي مورد ګرځي. افغانستان نه سر لرې شوی دی، نظام نشته، حاکمیت نه دغسې په جنګ اخته شوی دی او مقابل جهاد کې کوم دغه مزدوران هغه نه دي، ملت درد ورسره ده، نېغه مسله ده، خپلې پیسې جیب ته اچوي، لکه یو بزنس چې کوي، یو موقع نه استفاده کوي او امریکایان دلته خپل تسلط غواړي دا یو مشکل چې افغان ملت ورس ټول مخامخ ده او موږ هم تر هغه حد توان ده په جنگ اخته یو په جګړه کې ډېر لوی جګړه ده مصرفون کې جګړه ده او طبعا د موږ حواس اته مصرف مصرف کړی چې موږ هغه ډېر راځي ټکه بول چې جنگ ختم کې اشغال پای ته ورسیږي امریکایان افغانستان ووځي افغانستان خپل آرام څخه واخلي بیا به خپل کور بابا دې دوه مخرمه د کوم منځ وړلو ټول شان باندې برلاسي د یو امر سره دا ټول کارونه اجرا کېدل چې کتنه زموږ مخکې د یو امر سره ټول هېواد کې د صفر کچې سره ټیټ کړي وو ځان دا ټیټېدلی خو هغه زمینه غواړي بیا چې هغه زمینه راځي موږ هڅه بیا هم کوو کوشش کوو په دعوتي لحاظ زموږ ټول علما اخته دي په دې باندې کار کوي چې دا که څوک ونه کړي دا نه دي سم او خلکو ته زیان اوري مخدمو د استعمال ناجایز او حرام ده او خلک چې دا احتیاط کوي دا د پاره ځان وزنه په معنا ده دا ونه کړه دا وته ان شاء الله روان دي موږ بیا هم د دې لپاره سلام نه لرو ولې وسه توانه مو شي مجاهد صاحب د امریکا د ستراتیژۍ پر اساس خو داسې معلومیږي لکه چې سږ کال به هم افغانستان کې ډېر خونړی وي متقابلا د طالبانو ستراتیژي څه ده نو امید شته ان شاء الله چې کله کال به د برو کال وي د موافقې کال موافقت کال به ځکه وي د موافقت کال وخت چې امریکایان دا اوس هم د ماتې سره مخ دي چې د جنگي ستراتیژي ته ډېر امیدونه وو دا ستراتیژي د دوی لپاره مهاله موږ سره نه تعقیبولې ځکه امریکایي ولس او ملت او کانګرس دوی اجازه نه ورکوي چې دغه مصارف په روانې دي ستراتیژي په نامه او نتیجه دې نه او اسلامي امارت هم توان وکړي چې عمر خپل تجهیزات او آمادګي ورته نیولې ده چې د جنگ د پسندي جنگ په اعلان سره به تاسو وګورئ چې لوی تحولات هم راځي او د دښمن ځپلو کار لا هم دوام وکړي دښمن په سخت وځپل شي او په ضمن کې به انشاءالله موږ د برو د نهایي فتحې لپاره شېبې شمارو وضعیت همدا چې راغلی داسې نن سبا غربیان ډېر وارخطا دي نظامي جنرالان هم د سولې نارې وایي یا په اصطلاح باندې د سولې په نامه ډرامې په کار اچي او ټینګار کې څومره فشار راوړي چې سولې ته مجاهدین راشي او سولې دې وکړي او خبرې دې وکړي جنرالان دا خبر کړي او چا یو جهاد نظامي جنرالانو چې سولې خبرې کول تاسو باید پوه شئ چې دا جنرالانو ماتې خوړلې نو د دې اراده سلسله دا چې سیری د امریکانو اراده د تدیر طلب ده او ان شاء الله د موږ ملت بری کال بوي د موجودو کال بوي چې ګورست موږ ګورې موږ ډیر شي امر ګان ورته لرو او طبعا موږ جنگ د جنگ په موږ تحمیل شوی کپل شوی موږ دې او پر دوام وکړو سو د موږ د یو خاور یو بلیس د امریکانو سب کولاندې وي او د فضای یو کوټه ممتر امریکایي خار لاندې دي دا باید زموږ آزاد کړي زموږ حق دی دې ژبه پورې به موږ هم جهاد ته دوام ورکړو هم د الله جل جلاله نه ډېر نصرت امید لرو او او ان شاء الله د ملت هم همکاري کومټ باندې به دغه هدف ته رسیږو چې ازادي د افغانستان لپاره ان شاء الله مجاهد چې طالبانو د ساکو لپاره په خپل عملیاتو کې د ملکیانو د ژغورنې او ساتنې لپاره کوم تدابیر غوړه کړی یا نه طبعا زموږ د ملکیانو لپاره په هر عملیاتو کې تیاره او پلان وي چې د ملکي خلکو سر او ملتزیان و نه وړي په جنګ کې زموږ څومره توان کېږي ملکي خلک زموږ خلک دي زموږ بدن ده زموږ ورونه دي زموږ هغه څوک دي چې موږ د دوی په مټو د دوی ازادۍ لپاره قرباني ورکوو ځان قربانو چې دوی ته ازادۍ راوړو تاسو کې د مجاهدین شهیدانې یې ځان قرباني هغوی بیا دې له دنیا ته هېواد هم پرېږدي نړۍ پرېږدي ولې د دې لپاره قرباني چې دغه وروسته پاتې خلکو ته دلته هم اسلامي مقدسات وساتل شي هغه امن ملته راشي هغه ازادي ملته راشي د ټولو مهم ارزښت نو د دې لپاره موږ د خلکو لپاره قرباني ورکړو د خلکو د ځای کېدو طرفدار بالکل نه په هر عملیات کې د ملکي خلکو د سارو مال د ساتنې هغه لپاره به ان شاء الله خپل پلانونه نیول کېږي کوشش کېږي خپل کلو کې خلکو ته موږ له خوانه ځان وانه وړي او دا چې دښمن قاصي ده او دښمن سمګړی ده وحشي ده هغه به داسې پېښې ممکن نورې مو کې لکه د پنځوس غمیزه چې پېښه کړه دا وحشت به نور هم لاس واچي خو بیا به هم د دغه ټولو دوی ولې موږ سره په جنګ دا پروژه خو دې خوانه وکه په خپل وکه په هر رقم و به راغلل د نیجیو کې تحرکات پیل کول تبلیغات مکمل د امریکانو په لاس امریکان دې په اړه کمپاین وکړ هم تبلیغات او توکل لانه بزرګ نمایي وکړه د دوی ولې ناکام شول تاسو وګورئ په یو جی کې هم کنګرهار کې په ډیر کم ساحو کې دوی پاتې دي هلته هم وروستي سلګي دي او زموږ سره کوم شاهي په جنگ کې کړو کوم شاهي کې دوی موږ سره خاطونه درلودل ما شول ډېر کم پاتې دي او ډېری یو چې بیا موږ وتوانېدو چې د دعوت د لارې نه ځینې خلک چې غولېدلي وو هغوی بېرته توبه وکاږي د دوی له لارې نه وګرځي هغه باندې موږ کامیاب شو ځینې یو کې تشویشونه پیدا شوي وو لکه غور کې او کونړ کې ځینې احتمالات وو او ډلې ډلې راغلې اسلامي امارت سره بېرته بیات یې موږ خلکو وسلې په مځکه کېښودې خپل عادي ژوند ته وګرځېدل یا له دغه لار نه منصرف شول او د دې لارې په بدوالي باندې پوه شول لږ لږ تحرکات چې شته هغه هم ډېر غټ تشویش نه افغانستان ته نه موږ ته د نصیب دی انشاءالله چې زموږ خاله د اشغال نه خلاص شي د یوې ورځې خبر هم نه دی داعش مفکوره په افغانستان کې ځپل او له منځه وړل خو چې زموږ خاله اشغال نه خلاص شي ځکه اشغالګر کله کله د دوی په نفع باندې په موږ بمبار کوي کله کله د دوی لپاره تبلیغات کوي کله د دوی لپاره بزرګنمایي کوي ځینې جوې کې حضور ثابتې په دروغو باندې نو دغه شی چې روان په هغه افکار باندې سبا نه اثرات غورځي چې اشغالګر نه وي دغه داعش په خپل اصله باندې ټول مجاهد صاحب د تاسو ډیر ډیر مننه